یو کار کې یو عمل کې نو د الله نه به امید ساتي او چې ته یو عمل نه کې نو به امید د څه ساتي بل الله غفور رحیم دې نو موږ کوا ما سي عقیده ساته مخ کار کوا الله مهربان دې الله ظلم نه کوي دا الله ظلم نه کوي بچا ان الله لا یظلم مثقال ذره ان زه د خپل بندا د ګمان موافق معاملې به دا غسر کوما که زمانه خو امید کوي نو زه په رحم او مهرباني وکما هکا هغه وا ګناهونه کوي او زه به معاف کوما نو زه ورته ګناهونه به معاف کوما خو کداي چې کله کله ته وجو کنه همیشه ګناهونه کوي زما ته الله معافي کوي سورلی دا یا یو شی دی پیسې دی هغه ته رکی شوی او هغه ته پلاس راړي یا یو سورلی دا هغه ته ګډ وډ شوی دا هغه ته پلاس راړي بیا او د دو ته سخت ضرورت وی پیسو ته دو ته سخت ضرورت وی دا غسور لای تا او پلاس ملاو شي دا ګناهونه معاف کوم هغه د یو دو ګنا توبه او بازو ټول معاف کوم وهذا خو چې د معافی زیپ کی وهذا لفظ احدى روایات مسلم نو کوته زمونه الله سم معاف کړي نو ټیک دا خو د معافی د پاره خو دلیلم پکاري کنه او چې تا خه تعلیم وکړو مهنت دی وکړو وخت ضایع نه کو ګناه دی ونکړه ځان دې د هر څه نه بچ کړ الله باندې نه خدیندار عالم جوړ کی مهنت دی وکړو سکولی اله کالج دې مهنت کوي سبات خو داغه مناسب انجنیر ډاکټر لوی افسر جوړ شي مهنت دی وکړو معاملہ خل چلی او چې توس پټیګه را پټیګه به دې مال لګي اواسه وخت ځای کې کچری او لوړ لاندې مانځو تنه پس شي جوړ شي معاملہ کړه تر کړه غلط کار دی کا نو انجام غلط راوخته نو کته سي په نقش قدم د دینداري باندې دنیا کې تلې څنګه چې الله پیغمبر ویلي آ کار وکاو حتی لو سه کوشش دی هغه سو نو معاملہ بسې وي تدب الله مقام درکې اخرت کې وعن انس رضی الله تعالی عنہ وغوی ما د نبی علیہ السلام نو لیدلی د اسمان او د زمکه په من کې چې سوره فزا ته عنان ویل شي اې چې سوره فزا دا دا ټوله فزا سازو ګناهونه ډکې یا عنان وریځ ته ویل شي د وریځ په شان دا غټ غټ غرونه سازو ګناهونه وي یعنی دا سمنا چې د اسمان د زمکه سور فضا دا د استاد ګناهونو ډک شي یا چې سور ور یزیدی دا لولوی ور یزی دورستا ګناهونه شي او ته زمانہ د بخنه سوالو کې چې الله ما ته معافي کوانو بیا هم دې زماف کوما زه چا پروانه ساتما شرک لوی مسله ده نو لا اتیتک بقرابها مغفرتن نو خامخا زبرات لو کوم تا تا پډکوالی دا غي د ګناهونو خلق دا حدیثونو دا خبره کې خو شرک پکې نه بیانې وای کنه تم نو ګناهونه دی وکړو تم نه الله مهربان الله غفور رحیم دی خو چې ګوره ګناهونه دی وکړو خو ګوره ګناهونو کې شرک نه پنجاب کې یو کورو ډیر سخت دیندار نو هغه په توحید باندې کلکو خلکو سو بایکاټ وکړو کتا سو په دې توحید باندې کلکه هم مغم خادین کو بالکل منګه تاسو غم خادین کو تاسو اوس نه کو تاسو اوس نه کو موږ سره په خوا بس کړی پدې کې هغه سړی وفات شو چا سره بایکاټ شو یوې ګوروا یوې خزوا یوې زیو سړو خلکو ته ناکبندي وکړه چې دا سړی مړ شو د دغه هم خادي مه کوئ د دغه مونږ په خپله به دی راځي موله قبر ته دی موله جنازه کوي مخالفین وي توحید توحید ښه دا مو اجما صاحب لا ټول مخالف توحید توحید هغه دا قصد وکړ چې زمنګ پلار خو مړ شو لا زوی مور ته خو مور پروا باندې کوي ته وا د پلار سره مې کینی ما او دا خزه بلار شو قبر به وکړو وي خو خه مې بچي لار شي خزه او خاون لار قبر خبره برکو اس تیار کړه چرال دلته کې وې جنازې لا سو هیڅ پروا نشته زوی داسې زوی وایا داسې زوی یو دی غا وې مورې زه په خپل پلان لمبو غسل یې ولور کو په کفنې کو کټ کې برابر کو وې تاسو ورا پس شاته ودرېږئ او زما جنازه وکړه چکله کټه غسته خلک راغی او بد دی وی نو بغیر قبر کې جنازه اوس کوي بخبل ته خو زمونږ شرم دی خلک ډیره ته راغی راغی توبه واسه موږ ستا جنازه کو وې تاسو په توبه واسه علم د خپل پلا جنازه لا پریدم نه پریدم جنازه ته تاسو سو پر د شرک او د بدعات او توبه نه وکړي نو د خپل پلا جنازه ته ما نه پریدم نو هغه ته وی تاسو زیوا وې مخکنه دواله خپې بزونی سم او خزه ته وی یو پد کټ د پلار ته ونیسا او مور ته وی یو کټ د پلار پته ونیسا او مخکې په دې منځ کې سر ور کړې دواړه خپې یو لاس یو لاس پېتا او بل لاس بلې خپې ته منځ کې سر ور روان دي مخبره جنازه وکړه مخکې شو خزا او مور په سره ودرې قبر ته کوس کو خاورې په ورواله ولي برابر شو رکوی ویلا دعا وکړه الله ته خپويږي دا معاملہ ده ستاره پاره منګو دې دې کې په د باندې راحت راولي نو آیت تاسو نه تاسو کوم چې دا الله د پاره سره داسې یو عمل کوي الله او هغه بنده راحت نه راولي چې تا زما د پاره داسې کارونه وکړو بای کار د خلکو نه کله دې پرې خو نو بس ختم چې دې د جنازې نه فارغ شو د قبر نه اجرا ډکاوه خلک راغله کور ته دې د سچلې غم کو بس مونږه مو شو کم څه هغه مونږه وکړو ستاسو دعا په کې موږ د سن نه کوو د مشرکانو دعا خېری دي ها ها وایره وجي موږ معافي غواړو وینا بس ټیک شو توبه وباسه توبه وباسه بس غم خاطر کو دا په دې عقیده یې کنه ټول خلکو توبه وکړه پوه یو غم ټیټ پکاري اکته یې را مجبور یره کنه دا به خپه شي یره دا بچنګه به خپه شي یره دا به خپه شي یو زوی وایا یو خدا یو مور وایا خو چې ټیټي په ډېرو سیار چې سبا د باندې رسمیانی دای جمعه دا او دا سلويختی دا او دا کاکا دا نه دا لالا دا نه مشرک بوجي د یادې او د مشرک بوجي د راوختی دا څه پیدا شو پوش موحدین نو غواړه نو ګورا او الرجال علی انا نو کله کله ضرورت په بنا باندې خزم د مړي کټه ولې شي چې کله زوز له کدا ضرورت راځي کنه فاین کان صالحتن ک چرته وی د غمل نیک جنازه روانه ده پکټ کې انور ار یو دا आवाज مړي او چې هغه نه کوي که تاسو خیال کړئ چې کله مړې رواني یا ساوي داسې وګوري دغه ته اچانک داسې وګوري اواز کوي خیال کړئ که دا غواشوا غویش د رواني ګڼګون زر داسې وګوري اواز اوري چې دا आवाज د څه شي دي په نو پويږي نه کنه ما او تای نه اورو خاص ولو سمعه کچرته ویور دلرا